اوس د دینه پس شروع کیږي د سورته ابراهیم وای ښا دا نازل شوه ده پس د سورت نوح نا مکی سورت ده د مخ کی سورت سره سره بته په مخ کی سورت کې ورته وی چې له دعوت الحق بلنا حق د الله تعالی د پاره دا نو د ته پدې کې وای خل دا دعوت خلق ته ورسو پوښوي د دې لپاره می کتاب نازل کړ د کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور پوه شوې دا اوس خلق او باسه د تیرونه رڼا طرف ته راو باسه د شرک او کفر او د جهالت نه راو باسه ایمان او علم او دین طرف ته بل مخکې ته وی چې کفا بالله شهیدا بیني و بینکم الله گواه دې چې دا الله رسول نه پدې کې ورته وی گواہی دا الله صد کتاب انزلناه الیک کتاب دغه دا گواہی دا دا چې الله تعالی تاسو دا کتاب نازل کړی مخکې د ته وی چې ګورا د دغه چې کوم ده د شرک رد هغه کولو او له دعوت الحق وی نه پدې کې ورته وی ګورا ابراهیم علی السلام د دغه مسلې لپاره راغلو موسی علی السلام د دغه مسلې لپاره راغلو دغه دعوت چې کوم ده هغه هغه چلولې دی هغه دغه دعوتونه چلولې دي نو دا د مخکې صورت سره رابط شو دعوت صورت سره خلق د تیارونه رڼا طرف ته وباسل او دا د صورت دعوت چې ثابتای نو دی کې با یو خو دغه طریقه وی چې تشجیع علی التبلیغ چې کوم دنو هغه ورکي بل بر دې لپاره د موسی علی السلام مثال پیش کړي بل به په دې باندې مثالونه پیش کړي بل به دلیل نقلی پیش کړي د ابراهیم علی السلام نه هغه براشي نو په دې طریقه باندې بل تیری او رڼاګانې ظلمات څه شه دي او نور څه شه دي نو دا برتخی چې ظلمات کفر دی ظلمات شرک دی ظلمات جهالت دی را تیری دی او نور ایمان دی او دلایل دی او دا شانت احکام دی نو دا برته ذکر کړي خج دا خو د سورته ابراهیم غا دعوا شو خلاصه د سورته دا دا چې په دې کې په دې صورت کې با اولنې باب تروم آیات پوری اتم آیات پوری او دا باب بداسی وی لکه تمهید په دې باب کې با اولن ورته منشور د دعوت ذکر کی تا نصاب تبلیغ بسوی قران بوي کتاب انزلناه الیک او بیا هغه دا ترغیب ده تشجید په دعوت باندې چې تکړه شه لتخرج الناس من الظلمات الى النور هغه سدي هغه الله الذي له ما في السماوات وما في الارض خلق الله طرف تراو بلا دا غي نه ورستو به بیا ته سوک نه مني هغه ته به زجر ورکي او دنیا هغه غي خپل کړي د پدی وجه باندې بیا به ته وای ما د دې مسلې د پاره و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هر رسول چې راغله دي هم دک مسلې بیان کړي وا د دغه خلک د تیرونه او باسل رڼا طرف ته د رسولانو کار داو دا غي نه ورستو به ته بیا وای موسی عليه السلام دې د پاره راغلو هغه دک مسله بیان کړي وا او کیر بالنعم والنقم خلق ته نعمتونه د الله بیانول چې داو منی په دې سره الله منی عذابونه بیانول چې کداغه نه په دې سره ومنی او بیا د هغه نه ورستو په اخر کې به بیا تخفیف ورکی په ذکر د اقوام سابقه او سره د هغه نه مخ کې به بیا چې کوم د موسی علی السلام دعوت باندې به رساله دغه ختمیږي هغه بیا په بل باب کې دا نو په اتم آیات باندې بداسه شي ختم بشي نو دک بئی نصاب تبلیغ خو چې تشجیع علی التبلیغ د نور انبیاء او نبوت دلیل پیش کړي د موسی علی السلام نه ته پیش کړي بس دا د طریقه ده بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک دا لوی کتاب دی چې موږ نازل کړی دی تا تا موږ نازل کړی دی دا چا د ځان نن دی جوړ کړی ته وضعی قانون نه دی لتخرج الناس مقصد یې صدې د نازلې دو دې لپاره چې ته او باسه خلق من الظلمات د تیارو د کفر شرک او جهل نه الى النور ایمان تا رڼا د ایمان تا رڼا د توحید تا رڼا د سنت تا ها دا ټول تا باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید فسبانه به وباسي باذن ربهم فامر در رب دا وی دا وی در رب په توفیق بدا کار کیږي دغه شان چاته هدایت نه ته دغه کی ملاویږي الى صراط العزیز الحمید اغلار د زورور ذات تا الحمید چې هغه ستایل شوی دی په خپل صفاتو کې الله الذي له ما في السماوات وما في الارض هغه کم ذات ته عزیز او حمید هغه وی الله دی الله هغه ذات ته له ما في السماوات مختصر دلیل اقلیم پکې ذکر کو چې هغه په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی و ما في الارض هغه چې پزمو کې دی و ویل للکافرین من عذاب شدید تخویف ور کوي او تبعید کافرانو لرا من عذاب شدید د وجه دا عذاب سخنا الذين دا کافران کم خلق دي دا او زجر ور کوي چې دی خلق دنیا واغستا او اخرت پرې خو دو تیاری کمی دي د دنیا مینه ده او رڼا څه شه ده اخرت ته الذين دا کافران کسان دي یستحبون الحیات الدنیا چې غورکې دنیوي ژوند یو حب دی یو استحباب دی حب چې کوم دی نفس مینه ده او استحباب هغه مینه ده چې تفکه ترجیح ورکې په بل چیز باندې یو شی په بل چیز باندې ولا ترجیح ورکې نو یستحبون الحیات الدنیا ورکی دنیوي ژوند علی الاخرته په اخر په اخروی ژوند باندې ويسدون عن سبیل الله او باندې خلق دلار د الله نه ويبغونها عوجا او لټي دلار د الله لره کوګواله د الله پلار کې کوګواله ګوري مطلب دا اعتراضات په کوي شبهات او شک دغه ځان نه جوړي او پاغه اعتراضات کوي اولایک دا کسان چې دي فی ضلال بعید دا په گمراهی لري کې دي د حق نه و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه اوس داغه نه پس و ما ارسلنا من رسول درته وی دعوت چلاوا تشجیع علی التبلیغ دا نور پیغمبران چې څومره راغلی هم دا دعوت بیان کړی دی و ما ارسلنا من رسول مونږ نه دی را لګلی کم پیغمبر مونږ نه دی را لګلی کم پیغمبر الا بلسان قومه مگر په جبا د خپل قوم باندې اے پدې کې د طریقو مخولا طریقه دا ده کته قوم ته دعوت کې نو یو دار چې په بل ځای کې بل ځای کې مدعا کیږي عالم تړي له پکاري کنه چې کله علم وکي چې راشي خپل کلی تا اول په خپل کلی کې د اصلاح وکي په خپل کلی کې کار شروع کړي ځکه د خپل کلی په جبه باندې د خپويږي او خپل کلیوال د په جبه خصي پويږي نو ځکه وي الا بلسان قومه مگر په جبه د خپل قوم باندې موږ رسول لګل دي نو وارثان د رسولانو هم په دغه ځای کار کوي ليبين لهم دې لپاره چې دا رسول بیان واضح بیان کی دوی ته بیان و وضاحت سره وشي فیضل الله من یشاء نو چې د خپل قوم رسولي یا به خلق ټول منی الله وینا دې کې په بیا د خلق تقسیمیږي او خدما اراده ده فیضل الله نو گمراه کوي الله تعالی من هغه څوک یشاء او چې را دی وشي و یهدی هدایت کوي من هغه چاته یشاء او چې را دی وشي او هو العزیز الحکیم هغه الله تعالی زور اور دی حکمتونو والا دی ولقد ارسلنا موسی اوس د توي لتخرج الناس من الظلمات الى النور خلق د تیارونه راوبا ترنا طرف ته موسی علی السلام دې د پار راغلو ولقد ارسلنا او یقینا موږ را لګلو موسی موسی علی السلام به آیاتنا فواضح دلائل خپل سرا دین ټول هغه معجزات آیاتونه هغه مراد دي جميع معجزات انا اخرج قومک چې او با تا قوم خپل من الظلمات د تیارونه الى النور رڼا د ایمان تا ګور اغم دې لپاره راغلو وذکرهم او دا هغه ترت سو هغه داو وذکرهم بایام الله او نصیحت ورک خلق تا ها یاد کا خلق تا ایا بایام الله هغه ایام د الله د الله غورز ورته ور یاد کا پاغي ورته نصیحت ورکا د الله ورځ سدي د الله ورځ هغه تاریخي ورځ چې کمی تیر شوی یا د الله خاص انعام پاره کې شوی یا خاص عذاب راوستي پاره کې نو هغه ته ایام الله وای خو بیا اطلاق د ایام الله چې کوم دی خصوصا د عذاب په ورځ باندې کیږي نو خلک پاره باندې وډار کړي چې ګوره فلانه قوم الله تبا کړو پوه شوی په فلانی وخت کې په فلانی قوم الله زلزلہ راوستي وا فلانی قوم باندې الله طوفان راوستي او فلانی قوم باندې الله سیلاب راوستي تاسو هغه نه نه ډاریږي نو دا په ورته یاد کړي ته وي تذکیر بالنعم والنقم په اصطلاح اصول القرآن کې د تذکیر بالنعم والنقم وي ان فی ذلک لآیات یقینا پدغه مخکینو کې لآیات دلائل لآیات عبرتون دي اوس پلته آیات معنی څه کې عبرت بکې لکل صبار د پاره د هر یو ډیر صبر کوونکی شکور نه او د پاره د هر ډیر شکر ادا کوونکی صبر او شکور سوی دا مؤمن دی ښا چې ډیر صبر کوي او ډیر شکر ادا کوي اته کله کله صبر خو کافرم کوي اته کله کله شکر خو کافرم ادا کوي خو نه ډیر صبر ډیر صبر کوونکې دا مؤمن وي چې هر مصیبت سره راځي صبر کوي او چې هر خوشحالي په لګم راشي نو دا الله شکر پیدا کوي بل چاته نسبت نه کوي و اذ قال موسی نو اوس تفصیل د دعوت ته موسی علیہ السلام لن بیانې هغه تذکیر بالنعم والنقم دا څه کړو و اذ قال موسی یا اس کفا وقت چې وی موسی علیہ السلام لقومه قوم خپلتا اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمتونه د الله تعالی علیکم پتا سو باندې نعمت مفرد ده خو لیکن دا جنس ته فمانه د جمع سره وی وای اذن جاکم من آل فرعون کله چې بچ پي تاسو د آل فرعون نا فرعونیانو د عذاب او تکلیف نه بچ کړي او یذب سبه کول یسومونکم سوء العذاب چې رسول به تاسو ته سخت تکلیف او سخت سزاګانې به درکولي و یذبحون ابناءکم او ډیر به حلال ول زامن تاسو و یستحیون نساءکم او ژوندۍ به پرې خو دی جنہ کوي تاسو نو موسی علی السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي نو هغه تاریخی ایام ورته را یادې هغه میات شي چې فرعون د سره داسې کول هغه میاد چې الله دا غینه بچ کړي ذکرهم بایام الله داسې دعوت چې کوم دی هغه ورکولو ها وفي ذالکم او په دغه کې په دې تیرو شو سزاګانو کې یا په دې بچ کېدو د فرعون کې بلا النعمتو نو که سزاګانو ته چې مصیبت او کب دغه چې نو ان عذابی لشدید یقینا عذاب زما چې هغه ډیر سخت دی وقال موسی ان اوی موسی علی السلام ان تکفروا قوم ته وی ک تاسو نه شکریو کوي ان تم تاسو ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې پزما کې دی ټولو فان الله لغنی حمید یقینا الله تعالی به حاجت دی تاسو شکرې ته تاجت نشته چې کنه هغه بیا په دې باندې نقصان نشي او که تاسو وایي چې مونږ د صفت بیان نکو نو بیا به څوک صفت بیان نو حمیدن هغه ستایل شوی د خپل صفاتو کې فرشته دا هغه صفاتونه بیان نه دا نور مخلوق شته دا هغه صفات بیان نه تاسو ته ضرورت نشته اتو آیاتونو کې ما تاسو ته وی دا دا څه دي لکه مقدمه او تمهید یو باب دی کې تیر شو په دې باب کې دعوت ورته وی چې تکلک شه په دعوت باندې نصاب تبلیغ ورته بیان کو کتاب انزلنا قران بیانوا خدا چې بیانې طرز باندې څنګه وی نو طرز باندې په خوانو پیغمبرانو په شانتی په خوانو پیغمبرانو څنګه بیانو یو به خپل قوم ته بیان کولو دیمه خبره داوا د بیان طرز به داو چې ذکرهم بی ایام الله تذکیر بالنعم والنقم نعمتونه به ورته د الله یادول او عذابونه به الله تعالی ورته یادول لکه موسی علی السلام چې یاد کړ دغه شانتی واستم یادوه صحیح شو نو دا دغه تر دې پورې ذکر